حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال د پرون سبق کې اخیری ټکی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د انی متوفیکا معنا کوي ممیتوکا مسله دا ده چې عیسی علیه السلام دا ژوندې دی که دا ژوندې نه دی قادیانان یا نور داسې غلط فرقې هغوی وایي هغه مړ دی ژوندی نه دی دا مولیان چې وایي دا هسې خبرې کوي ولې وایي عبدالله ابن عباس صاحب هغه دی په قرآن مجید کې یو ټکی دی متوفی که عیسی علیه السلام ته وایي انی متوفی که او عبد الله ابن عباس صاحب د دې معنی کوي ممیتو که زه تا مړ مړ کوم معلومیږي دا خبره چې عیسی علی السلام وفات دی اجوان دی نه دی زمون عام علما حق پرس کم سی امت چې دی هغه وی نه عیسی علیه صلوات و سلام ژوند دی ټول پیغمبران ژوند دي خدای د سې ژوند دی چې نور پیغمبران دنیا ته ناراضي او دی برازي د قیامت یو نخه دا ده چې عیسی علیه صلات والسلام به راشي څلوېښت ورځې به تېرې کړي نو په هغې باندې بیا دا اعتراض راځي چې عبدالله ابن عباس صاحب خو د متوفي که منه ممیتو که کوي که نه زه تا مړکوونکی یم تا زه مړکوم زمون علما دا وایي چې د متوفی کا یو معنا دا ده زه پورا پورا علم تا عیسی علیه السلام ته وایي د ممیتو کا معنا نه ده زه تا پورا پورا علم داسې د نه علم لکه د نورو پشان چې ساده نوالم او بدن د وارثانو ته پرېږدم چې دا اوس خخوي سمبالوی نه بدن اوسا به تمامیه تازو خیجو مپاس عام خلک دا معنی کوي توفی خپل معنی د شی پورا پورا غشتل وفیت حقی ما پورا پورا واغشت حق پاتې شو دا چې عبدالله ابن عباس صاحب د دې معنی کوي ممیتو کا نو د هغې جواب دا دی چې ممیتک دا صیغه د اسم فاعل ده زه مړ کوونکی یم تاله زه مړ کوونکی یم تاله دا اسم فاعل دی او اسم فاعل په معنا د مستقبل سره راځي ریاض ټیک ده منو حضرت عیسی علیه السلام باندې به داسې وخت راشي چې الله به ولګي او دی به وفات کی کله به وفات کی چې راشي دنیا ته صلیح کاله تیر کی دی به مدینه ته راغلی چې مدینه ته راغلی په غونډه مدینه کې به الله دغه کی ثابت والی او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چې نو دی دغه شلته خخ شي پرز د قیامت چې دی بیا روچتیږي د پیغمبر سم سره بوچتی اوس حدیث ته ګورئ سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ دا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خاص شاګرد دی د مدینه منوره په فقهاو کې ډېر لوی عالم دی دا تابعینو کې التو کنه چې ما جعل الله من بهیره ولا صائبه ولا وسیله ولا حامد وکنه نو بحیره څه ته وایي قال سعید صاحب وایي البحیرتو بحیره التي دا هغه اوښه ده یمنعو چې وقف کړی شي رامنه کړی شي وقف کړی شي در روها شوده داغه لتواغیت د پاره د بوتانو بحیرا هغې اوښې ته وایي چې د هغې شوده دوی راوالي او د بوتانو په نامه باندې وقف کی بس بیا زه نه زه زم نشم لشلې تیم نشي لشلې بل سیم نشي لشلې ابا د دغه وي د بوتانو التي دا هغه اوخه ده یمنع چې رامنې کړی شي وقف کړی شي در روحا شوده داغې لتواغیته د پاره د بوتانو نو څه مطلب فلا يحلبها احد نو نلشي دی له هیڅ من الناس د نورو خلکو نه یو هغه د بوتانو من جورانی لشي د هغې نه بغیر بل څوک نه لشي بیا به د خلکو ته دا څه پته لګېده چې د دې شوده د بوتانو د پر وقف دي که نه دي نو د هغې یو خاص نښه وه په حقه طریقه به یې وله دا غوږ پرې کړو د دې یو خاص طریقه وه نو چې هغسې به یې پرې کړو نو خلکو به وی وای خدای ګو دا دغه ده بهیره ده لکه چې ګورې شوده تې وانه لې چېرته پې سواره نه شي هلکه د خپل پټي نه ونه شړی دا شو دا خوش وګنه بهیره خدوی مصاحبه ما د طویل یو سړی په سفر رو ته او بیا وی کزه په دې سفر کې کامیاب رالم زبا دا پلانې او خد بوتانو په نامه پریدم چې دې به کامیاب راغی ابه پریخوه بس خوشې به کړه نه به د ده او نه به د بل چا وه همدقسې به ګرځېده د بوتانو به وه هغه وصائبتو او صائبه چې ده التي دا هغه اوښه ده کانو یصیبونها چې دوی به هغه پرې ښودله لآلهتهم د پاره د خپلو بوتانو ها دا مو شو وقال ابو هريره ابو ابو هريره وی د صاحبې پوری خبر را لاله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی رأیت عمر ابن عامر الخزائی ما اولید عمر ابن عامر خزائی یجرو چې هغه راخکلې د ځان پسې خوصبه خپل کلمې فی النار په اور د دوزخ کې ما اولید عمر ابن عامر خزائی یجرو چې هغه راخکو قصبه خپل کلمه فی النار پور د دوزخ کې دا ولی کان اول من او دی اول هغه کس سیب الصوائب چې هغه مقرر کړی وی دا صاحبه یو ته صاحبه وی جمع صوائب راځي عمر ابن عمر ابن عامر دا اول هغه سړی دی چې د بوتانو په نامه باندې دغه مقرر کړی وی د وخانه اول دا کار د کړو هغه پس بیا د ارستو خلک نور روانو دا ګنده کار د ځان نرستو پرخیو تر د رسول الله پورې دا خلکو دا کارونه کول وی په جهنم کې می اولی دا چې ځان پسې کلمی راخکلی دلته سراغي عمرو ابن عامر راغي که ستاسو خیالي مخکم یو ځل تیر شوی ستاسو د حشم دا وی عمرو ابن لوحی راغلو عمرو ابن لوحی استادان وی دا یو شی دی د د د پلار نامه د عامر او لقب لوحی دی دلته یو سوال طالبان کوي غالبا ستاسو د حشیم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما اولید عمر ابن عامر چې په جهنم کې کلمې ته وتلې وي او ځان پسې راخکلي په دې دوبره باندې د غټو د سماتی په دې لارې ته د کلمې وتلې وي او په جهنم کې تاویده او ځان پسې کلمې راخکلي دینه دا معلومیږي چې کافران د اوس نه جهنم کې داخل دي بیا سوال پیدا کیږي چې مونږ خو تر اوسه پورې مونږ ته استادان وایي چې باس بعد الموت بوشي د مرګ نه پس به بیا میدان حشري حساب کتاب بوشي د حساب کتاب نه پس بیا به مسلمانان جنت ته داخل شي او کافر به دوزخ ته داخل شي نو د هغه نه خدا معلومیږي چې پرز د قیامت چې حساب کتاب وشي د هغه نه پس به دغه داخليږي کافران دوزخ ته ریاضه دا اوس څنګه وای چې ما اولید عمرو ابن عامر چې هغه په دوزخ کې ځان پسې کلمې راخکلي دا غیر ډېر جوابونه دي آسان جواب به استاس کو که پوه شي زندګی دیو ته عالم وی درې قسمه زندګی دی درې قسمه عالم دی یو دی دا عالم مشاهده دا عالم دا دنیا چې دا منګ او تاسو په سترګو وینو عالم مشاهده یو دا عالم دی دی ته وی عالم اعمال د اعمال او عمل یو دی عمل عالم غیب هغه عالم چې هغه صحیح ژوند دی خو زمونږ او ستاسو د سترګو نه موجوده پناه دی چې هغه جنت او دوزخ دی هغه دی عالم غیب پاک زمونږ ایمان دی یو دی عالمی مثال کله چې سړی داسې سوچ کوي انسان ته یو دغه ښکاري یو بل عالم توجه سره شي هغې ته وایي عالمی مثال کله نا کله په عالمی مثال کې الله تعالی د دوزخ یو نمونه خلکو ته ښکاره کوي کله نا کله خل الله تعالی د عالم غیب حالت په عالم مثال کې الله بعض خلکو د ښکار کوي یعنی د عالم مثال نه دی په دې عالم مثال کې یو سړی ویني چې یو کافر دی واغله عذاب ورکیږي یعنی د ده دا بدن نی د دې بدن یو مثلی او هغه له عذاب ورکیږي دا کې دي شي بیا سوال پیدا کیږي چې د د بدن له عذاب نه ورکیږي د د مثل له ورکیږي نو د ته څنګه عذاب ورسید اوس ته زما یو ډانچه جوړه کې او هغلته کېدی او لرګی واپسې راوالي او درځې نو ماته څه دغه رسي درد نو په عالم مثال کې چې مثلا رسول الله اولید چې امر ابن لوحی د ځان پسې کلمې راخکلې او په دوزخ کې نو خو دلته په عالمي مثال کې نو په دته خو څه تکلیف ونه رسېده الله دې په دې علما او رحم وکړي هغوی وایي ولې کله نه کله کېږي کله نه کله کېږي ستا د بدن یو مثل به خلک جوړ کړي او هغه مثل له چې تکلیف ورکېږي نو ستا بدن ته هم تکلیف ورکېږي استاد صاحب وی وی د دې داسې مثال دی لکه جادوګر نه دی دا جادوګر چې جادو کوي نو کله نا کله ستا د دې بدن یو ډانچه جوړه کی د مومونه د مومونه ډانچه جوړه کی اوس دغه ډانچه مثل دی کنه دی امید ګله ستا بدن خو نه دی ستا د بدن مثل دی خو هغه جادوګر په دې ډانچه باندې سټکی وای ګنده ټکی جادو کوي هغه جادو چې دی او کې نو ستا په دې بدن کې دې ستنې وردن نه کوي هغه مثل نه دی استا ډانچا رښتیا وایي چې په هغه ستنو دننه کېدو باندې دلته ستا بدن ته تکلیف راځي که نه راځي کله بیمار شي او کله خوږیږي او کله دغه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ډانچه چې جوړه کړې وه هغه باندې جادو شوی هغه ته تکلیف وکړو نو کله نا کله په عالمي مثال کې چې چاته عذاب ورکیږي نو دا غ عالمي مثال نه دغه ذات ته دغه دی نه ورکیږي عذاب خ خیر دا پکې منځ کې د غره لاله یو بهیر را لاله یو صاحب را لاله بهیره هغه اوخه چې د هغې شوده د اوخانو دپاره وکفي او بیا د هغې یو خاص طریقه غوږ پرېږي صاحبا هغه اوخه چې هغه د بوتانو په نامه خوشي کې او پریږي دي درې ماوا وسیله وسیله تاسو ته ما ویلو کنه چې اوخه اول ځل چې راوړي نو خزه بچی راوړي وپسې دویمه پیره بیا خزه بچی راوړي وی لاړه دا بختوره ده ګوره بچی د بچی سره یو ځای کړه تبکرو چې هغه تیزی وکي فی اول نتاج الابل په هغه اول لنګېدو د اوښانو کې لکه څنګه چې اوښان لنګېږي په هغه اول لنګېدو کې دا تیزي وکړي څه شي ته تیزي وکړي لاندې لیکي بې انسه خزه روړي پیل ازل خزه روړي ثم تسنی بعدو بیا دوباره روړي پس د دینا به انسا بل خزه اولیم بچی چې وشي خزه وشي دوباره شي بچی وشي بیا خزه وشي وای زه دا بختوره ده په خوانو کې خزه بچی دا قیمتي وکانو یصیبونها دوی بم دا خوش کوله وی دا بختوره ده لتواغی لتواغیتهم د پاره د خپل بوتانو او دا ولی دا به ولی خوش کوله وی دا بختوره ده ان وصلت احداهما د دې وجنه چې دی اوخه یوځای کو احداهما هغه یو د دوو بچو بل اخرى د بل سره دا یو بچی را واغشته د بل بچی سره یو ځای کړه څه مطلب د منس کې بل نر ونه شو یو خو به داسې و چې پیله به ښځه راوړه بیا به نر راوړو بیا به بچی راوړه دا نه لیس بینهما ذکرون چې نه به په منځ د دوی کې نر دا شو وسیله حام حام به دوی په وخانو کې به رمه کې به یو نر وخو سان دی به دا دغه کړی و چېره دا اوښ نه دی چې د دنه لس پیرې خیره سره اوښه مال شي که نه لس پیرې تې اوښانې مال شي اصل کې اوخ خیجی نه خو چون کې دا ساروی چې د یو بل سره ملو شي موږ ته خطل وایو د اوخانو ساجیبه طریقه ده اثره دا هغه دی دا کوناټي د کوناټو سره برابر کی اوخه کې نه بیا وته د اوخ کې نه سره برابر شي شاته خا وقال دا خو ګوره که ستاسو خیال او تفسیر د چا دی د سعید ابن مسیب دی خو دی اوس دا ابو هریره ته رسی او ابو هریره بیا رسول الله ته رسی وقال لی ابو الیمان بخاری وی ما ته اوی ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزهری قال امام زهری وی سمعت سعیدا ما واوریدل د سعید ابن مسیب نه قال دوی چې یخبر قال دی وی چې یخبر به خبر به ورکاو دی سعید یخبره دی سعید به خبر ورکاو دی زهری ته بهذا پدی قال زهری وی چې وقال ابو هريره دا دی چې ابو هريره وی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم نحوه ګوره حدیث ابو هريره تورسو ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعید عن ابي هريره سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ورګه دا لا خدا غشو اول کې دا تفسیر د چاو د سعیدو په دویم روایت کې دای ابو هريره ته ورسو چې دا تفسیر د چې دینو د بهيري او د صاحبې سوک کوي ابو هريره کوي په دې دریم روایت کې رسول الله ته خبر ورسېده چې نه دا تفسیر دغه کړی دی رسول الله کړی دی چې بهیره دی ته وای صاحبه دی ته وای وسیله دی ته وای حام دی ته وای خ حدثنا محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله كرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یا دا مسله د حالت د کشف ده یا دا د معراج واقع ده رأیت جهنم ما اولید جهنم یحتم بعضه بعضها چې ماتاو بعضې د دې بعضن بعضو له دا اور چې کله لمبی شي او ډیر اوري نو داسې دا لمبي وزي او داسې په یو بل کې ورنه وزي ته به دا یو لمبه پاسې ده او دا بل لمبه ماته کړه نو ما اولی د جهنم چې ماته وی بازې ده دی بازو له ورأیت عمرا او ما اولید عمر ابن لحی یجر قصبه چې هغه راخکلې د خپل ځان پسې خپلې کلمې وهو اول من سیب الصوائب او دا اول دا غچا دی چې د مقرر کړي وي صاحب دا اول د بنیادی خو خ باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله وکنت علیهم شهیدا عیسی علی السلام واقع ده الله پاک عیسی علی السلام ته به وایي چې ای عیسی تا د خلکو ته ویلیو چې زما عبادتو کې او زما د مور عبادتو کې دی به وی استغفر الله رب زما دا ندی ویلی نو بیا بسوی وکنت علیهم رب زوم پدی خلکو باندې شهیدن گوا ما دمت فیهم چې کمی پورې زه په دوی کې وم رب چې دوی کې وم زه گوام د دوی حالاتو نه زه خبر وم فلما توفیتنی کله چې تاسو وفات کړم فلما توفیتنی کله چې تا زه وفات کړم نو كنت انت الرقیب یا الله ته وی نگاهبان علیهم په دوی باندې ته په دوی نگاهبان وی وانت علی کل شیء شهید او یا الله ته په هر یو سیز باندې خبرې خدای د ټول شینو مشاهده هغه تاسو سره ده حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا المغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس وي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل صحابه ته بیان کو د قیامت بیان وته کوي د قیامت فقال وی وی یا ایها الناس اے خلکو انکم محشورون یقینا تاسو برا جمع کول شي د قبرونو نه ال الله الله ته پرز د قیامت چې د قبرونو نه تاسو را پاسه نو تاسو برا جمع کول شي الله ته انکم یقینا تاسو چې محشورون تاسو به را جمع کولی شئ الی الله الله ته خو چې د قبرونو نه راځئ نو څنګه به یې هلکه دا مسله د عامو خلکو ده ښه د خواصو نه ده د عامو خلکو عام کم مسلمانان چې دي د هغوی څنګه به یې حفاتن په داسې حال کې چې لوسې خپې به یې تاسو به الله ته په ورځ د قیامت چې پیشي کیږي نو حفاتن لوسې خپې تاسو چې ورته څه وایې نو عراتن بربن عراتن بربن دا جامې بني دا ما وی د عامو مسله ده خه د خواصو نه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام شهدا دا لوی لوی اکابر بزرگان دوی ته به جامې وي هغه ته وای اغرل او چې جمع شي نو غرلن ناسونه ته مطلب د دې دا شو پوه شي په انسان چې پر ورځ د قیامت باندې را ژوند کیږي نو به تمام اجزایه ټول اجزا به وسري هغه وړوکوالي کې چې هغه پرده شکولي سو کسو ثم قال او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اووی کما بدأنا اول خلق لکه څنګه چې منګه پیدا کړی تاسو په اول پیدا وخت سره نو نعیده هم دقه سه به منګ دوباره پیدا کو وعدن علینا او دا وعده ده په مونږه ما د دې سیمواري اغشته ده ان كنا فاعلين یقینا یو مونږه کوونکې ده دی الله وای څنګه مې چې اول پیدا کړي هغه څه به دوباره پیدا کم نو الکه ستاسو کور کې چې ماشوم شي وتم کتلی دي په خپو یې کېړی وي نه عراتا لوسې خپې په بدن جامې وي نه بربنډي ښه دغه چې دی سنت شوي وي نه عام دغه سنت نی څنګه چې اول ما څنګه پیدا کړې دقسې هم د قبر نه بیا روچت کم حفاتن عراتن غرلن الى آخر الآیه ثم قال بیا رسول الله وی الا خبر شي انبیا ندي یا دا کم خواص خلق شي دي دا چې د قبرونو را پاسيږي جامې به چولی خو به داسې جامې وي چې لا به پې دا بدنونه پټي پټ نو بیا چې دوی میدان حشر ته راشي کنه نو دا انبیاو ته به بیا د اعزاز جامع چولی کیږي د اعزاز او بیا څه بل قسم جامع وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی چې الا ثم قال بیوی الا خبر شي و ان اول الخلائق او یقینا اول د مخلوق یکسا چې هغه ته جامع چولی کیږي یوم القیامه پر ورځ د قیامت نو ابراهیم هغه به ابراهیمی ما وی د دې دا مطلب نه لري چې دی به د قبر نه میدان حشر ته بربند راځي جامع به یې خو هغه جامع به ساده نو په میدان حشر کې به بیا دته د ټولو نه اول دته جامع چولی کیږي خ و ان اول من و ان اول خلائق او یقینا اول د مخلوق نه یکسا چاغه ته جامعه چولی کیږي یوم القیامه پرز د قیامت نو هغه بسو کی ابراهیم او هغه ابراهیمی الک ابراهیم علی السلام تباول جامع ولی چي وای زکه د دنه د الله د پاره اول جامع لري شوی وي کله چې دی دغه ته غورځاو اور ته ابراهیم علیه السلام نو جامې ته لرې کړې او ویې غورځولې وی دا ته ولې د الله نام اخلې د الله د پاره دی اول بربند شوی دی دنیا کې د دې وجه نه په قیامت کې به الله اول د اعزاز جامې د تاغوندي خام بیا طالبان سوال کوي چې دا خو بیا د فضیلت راغی پر رسول الله باندې چې اول با حدیث کې راځي اول با جامع واچول شي ابراهیم علی السلام ته نو بیا به واپسې دویم نمبر رسول الله ته جامع چول کیږي دین خدا معلومیږي چې ابراهیم علی السلام زمونږ د پیغمبر نه افضل او بهتر دی حال دا دی چې مسله د سنه ده پیغمبر علی السلام د ابراهیم علی السلام نم افضل افضل دی د تمام انبیاون افضل دی یو جواب دغه علما دا کې تاسو حشم کوي ټول کمالات دته دي خو بل سړی د دنه لیکل خکولی شي نو هغه سړی په لیکلو کې ته بهتر دی خو په دا صرف لیکلو کې بهتر دی په نورو کې دی نو دې ته فضیلت جزئی وي په یو شي کې فضیلت اوس چې تاسو راشئ او رسول الله ته وګورئ نو په ده کې په زرګونو فضایل دي او ابراهیم علیه السلام کې که دا یو فضیلت راغی چې مخکې ورته جامې واچول شوې نو دا فضیلت جزی ماوی منافی د فضیلت کلی نه دی لیکن استاد به یو بل خبره کوله وی خدایم په خیر کې د ابراهیم عزت هم د رسول الله عزت دی د پلار عزت د چا عزت دی نن چې ستا د پلار نه خلک په عزت والی او ستا نه دي دا هم ستا عزت دی د ابراهیم علیه السلام زمونږ د رسول الله سره نیکه دی او د نیکه فضیلت د هغه فضیلت دی خو یو حدیث کې راځي بیا دا کمال دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ د ابراهیم علیه السلام بی عزتی نه ده دا هم د هغه عزت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله کومه جوړه چي هغه جوړه به بهتره وي د هغه جوړې نه چې الله ابراهیم علیه السلام ته دغه کوي اچي نو بیا خبره رااله دغه ته الکه یو سړی له دې مخکې جوړه واچوله خو کمزورې ده او بل ته دې دویم ځل واچوله خو بهتره ده نو الکه دا خو صدقه نه دا خو فضیلت شو خ... الا خبر شي و انه بشک چې کله ورځ د قیامت شي یجا او برجل رجال را به وستی شي سړی من امتی زما د امت نه را به وستی شي سړی د امت زمانه زبا په حوض کوثر ولاړم او باز زما د امت زما د زمانه کسان وي او هغه به را وستی شي ناګنه ملکی به پر راټوب کې جهنم پلو به روان کی فیوخذ بهم نو وبنی ولی شي هغوی او بو بتلی شي ذات الشمال په طرف ګس باندې نو د میدان حشر نه چې په ګس پلوځې نو دا لاره کم پلو ده جهنم ته فاقول نو زبویم یا رب ای زما ربا او صحابی دا زما صحابه ګوټی دی د رحم خبرې کوي او صحابي دا خو زما صحابه ګوټي دي دا څنګه جهنم ته ځي فیقال ورته به ویل شي چې انک لا تدری ته خبر نه ما په هغه احدثو بعدک چې دوی کړی دي پستانه ستا په زمانه کې خو ډیر نیکانو خو ستا د زمانې نه پس بیا بعضی ګناهونه کړی دي خ فاقول نو زبا اویم کما قال العبد الصالح لکه څنګه چې ویلیو هغه بنده نیک حضرت عیسی علی السلام چې وکنت علیهم هغه بیا غدرال او مزه په دې خپل امت باندې شهیدن گوا ما دمت فیهم چې کمی پورې پکې ومه نو ما ته خبرو چې دا داسې دی او دا داسې دی فلما توفیتنی کله چې یا الله تزا تازه وفات کړم نو كنت انت الرقیب علیهم ته په دوی نگابان وی فیقال ما ته وویل شي خفه کېږه ما دا چې جهنم ته ځي ان هؤلاء یقینا دا خلک چې دي لم یزالو همیشه مرتدین چې هغه رستو کېدونکي د الله د دین نه علا اعقابهم په خپل پوندو باندې نن پلانی کار مکوه بل ورځ بل کار مکوه بل ورځ بل کار مکوه ریاضه دلته د مرتدینو نه مراد د دین نه مرتد نه دی ښه ځکه چې مخلص صحابه چې کومو مرتد شوي نه دي دلته د مرتدین معنی کوي رستو کیدونکي د اعمالو نه رستو کیدون کیو لکه نن سبا ځنې خلک مانځه نه رستو شي نه کوي ځنې خلک حج نه رستو شي نه کوي ځنې د عمرې نه رستو شي نه کوي څوک د روژې نه رستو شي داس مرتدینه واپس کیدون کیو په خپل پوندو باندې دا کم وخت نه منزو فارقتهم دا غي وخت نه چې ته جدا شوي نو بیا لګ لګ په پشا کېدل کېدل کېدل باب قوله دا باب دې د تفسیر د دې قول الله ان تعذبهم یا الله کته دوی ته عذاب ورکه نو دا ستا عذاب د دوی د پر عدل لی ان حرف شرط دی ښه دا یو شرط غواړي بل جزا انتو لکه ته وې کنه که زمونږ اجرې ته راللې ګوره اجرې ته راللې دا یو د نرسو پسې یو بله خبره یې که نه زه به د باندې خوراک وکم دی جزا شو نو دلته هم داسې دی ان تعذبهم یا الله که ته دوی ته عذاب ورکې نو د دې جزا رستو پټه پرته ده او دا غ جزا باندې دلیل قائم مقام شو فانه عدل منک دا سری عدل له الله چې خپل بندگانو له عذاب ورکې نو دا عذاب سره انصاف عدل ولی د دلیل فانهم عبادک دا ستا بندگان دي او خپل بنده او خپل لچ سوک سکه یغه جایز دی و ان تغفر لهم او کته بخشش او کې دوی ته فانك انت العزيز نو تانه سوک تپوس نشي کولی فانك انت العزيز الحكيم یا الله ته غالب او خاوند حکمت په خپل کارونو کې تر د عزیز حکیم پوری وایه سورة الانعام سوره مایده و داغی تفسیر در تو که استاد صاحب نوس دتا دا سورة انعام کئی انعام چارپیانو تا وی چون که دی صورت کم دا دا چارپیانو ذکر راغلی دی نو دی وجه نه دی غون صورت نامه ده سوره انعام او الله ځان ته رامخکې کی نو ثم لم تکن فتنتهم بیا بنوی فتنه د دوی د فتنې سمانه ده ځنې معنی کوي خبره د دوی ثم لم تکن فتنتهم بیا به د دوی بل خبره نی مګر دا چې دوی به وایي چې والله چې یا الله مونږ خو شرک نه دی کړی خبره څوک دا وی لیکن امام بخاری عبد الله ابن عباس یې د دې معنی دا کوي معذرتهم عذر د دوی چې الله ځان ته راپیش کی وی پلانې کار دی ولې کو پلانې دی ولې کو پلانې دی ولې کو نو څه عذر به ثم لم تکن فتنتهم بیا به نه وي د دوی څه عذر چې عذر وکړي چې دا کې و او دا و او دا و ښه بیا څه دي معروشاتن اوچت کړی شوي جن جن دا څنګه دي هو الذي انشأ جنات معروشات وغيره معروشات الکه د الله قدرتونه د ګوري الله باغونه پیدا کړی دی باغونه یو دسی باغونه دی چې په خپل نشي ودرېدې خلک اوچتای اوچت کړي شوی اوچت کړي شوی لکه انګور انګور خلک چې دینو د پاکستان د دې علاقې انګور په خپل نیغ نو درېږي ابا یاونه تور نیغه پهونه به ورخیږي یا به له سفر جوړه دی به یا دا توری موری او دا شینه چې دي دا داسې دي دا به په بل ورخیږي نو معروشات اوچت کړی شوي او بل دی غیر معروشات هغه چې اوچت کړی شوي نه وي په خپله نیغ ولاړ یې نیغ د امونو ته ګوره د لوچو ته ګوره دا نیغي نو د معروشات معنی کوي ما یعرشو هغه چې اوچتولی شي من الکرم کرم دغه ته وایي دا د انګورو بوټی نه دی من الکرم چې هغه بوټی د انګورو دی و غیر ذالک یا بغیر د دینه لئنذرکم الله تعالی را لېږلی دی کتاب په خپل پیغمبر باندې څه شي را لېږلی دی لئنذرکم چې تاسو او یری څوک ویری خبره چا سره ده اوله خبره د مکه سره وه مونږ او تاسو د هغوی تابعدار یو یعنی اهل مکه یعنی مراد د کوم نسه د اهل مکه یا د هغوی پسې چې کم نور خلق دي بیا دی اوهانو ته هم ګورئ که نه دا قابل د سوریدو دي غویان دا قابل د سوریدو د بار دي و فرشا او بل هغه چې د ځمکې سره اواري ځنې ساروي داسې دي چې د ځمکې سره اواري نو د ځمکې سره اوار څه مطلب دی یعنی قابل د سوریدو نی دا ستاسو چې دی ارغومی نه دی دا هم چارپی دی خو ګورې دا قابل د سوریدو نه دی که پې سور شي ځمکې پورې اوار کړي انسان یې ولې راولېږه ملایکه به یې رالېږلې وي نو د هغې هلته موږ ترجمه کې ویلي هلکه چې ملایکه یې رالېږله نو په خپل شکل کې به یې رالېږله که د انسان په شکل کې که ته وایې چې په خپل شکل کې نو په خپل شکل کې یو چې رالېږلې وه موږ لیدلی نه خو دلته به څونه ملایکې وي او که د انسان په شکل کې را لېږلې وي نو بیا به هم لانجې کولې چې دا خو انسان دی که نه وللبسنا او موږ به التباس راوستې وي په دوی باندې ما یلبسون هغه چې دوی په ځان باندې اوس التباس راولي ای لشبهنا موږ به اشتباه راوستې وي په دوی څنګه دی ومنهم ينهون عنه وينأون عنه ومنهم من ينهون عنه وينأون عنه بعض کافران هغه څوک دي ينهون چې هغوی خلق منې کوي عنه د رسول الله نه هلکه دله به نه د سره باندې کینه ینهونا چې هغوی خلق منې کوي عنه د رسول الله نه او په خپله وین اونا او هغوی په خپله هم لرې کېږي د رسول الله نه د ین اونا معنی کوي دا خلکو ته دا دین ورسوه اسې نه چې د خپل جهالت او د ناپوهتیا د وجې نه ان تفصل نفس چرته کې اونه شرمیږي یو نفس تبصله چې اونه شرمیږي نفس یو نفس عام معنی منګه کو گرفتار نشي عام معنی دا ده ان تفصل نفس چې په عذاب کې گرفتار نشي یو نفس دی لازمی معنا ده خورول سو مطلب یعنی وهل درس به ورکی یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس ای ډلې د پیریانو مراد د پیریانو نه شیطانان دي ای ډلې د شیطانانو زما په بندگانو کې هم ډیر خلک تاسو د خپل ځان تابع کړیو نو معنی کوي ازللتم کثیره چې دا کم ساروی الله پیدا کړی دی کم پسلون الله پیدا کړی دی د دین یو حصہ راوالی وی دا لله دا د الله شو یو حصہ راوالی د بوتانو په نامه کی نو دې دا غي معنی کوي زرا څنګه دی زرع من الحرس جعلو لله من ثمراتهم یعنی دوی ګرځي د الله د پاره د میوو د دوی نه ومالهم نصیبا او د خپل مال نه یو حصہ ولشیطان او د پاره د شیطان ول اوسان او د پاره د بوتانو نصیبا حصہ الکه بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين